په مخکې آیاتونو کې د يهوديانو د لوی مليانو د غټو علماو ناکار او صاح بیان شول د آیات مبارکه په شان نزول کې امام قرطبي رحمت الله عليه سلور اقوال د اهل علم ذکر کړي و یو قول چې هغه ظاهر دی د آیات تفسیر ور سره واضح دی هغه دی چې په دې يهوديانو کې مالدار او معتبر کسانو بدکاری او زنا کړی و نو د دې په تورات کې دا حکم وو چې څوک بدکاری او زنا وکړي نو هغه رجم کول شي سنسار کیږي با نو مولیا به وي چې زموږ د شریعت د تورات او د شریعت حکم خو سخت دی لاړ شي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کوي کله هغه په شریعت کې داسې حکم نه دی منو ځکه نور خبرې نه منو دا به نه منو او کنه دا هغه په شریعت کې څه تخفیف وي او آسان غونته حکم نه منو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چراغ الفیصله راوړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورلو چې الله د طرف نه په ما باندې لاسه وحی نه راغلی د دې عبارت تورات راړی چې په تورات د فیصله وکم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين نو چې تورات راړو حدیث پاک کې راغلي د دې مولا او د رجم په آیات باندې لاس کې خذو دا غي نه مخ کې رسته تولستل نبی کریم صلی الله علیه وسلم امیو په لیکلو او پړاولو باندې نه پویلو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان صفت ده اله سي سلام الله دا په جواب باندې جاری کو چې د مخ کې نه لیکل نو ستل نشول کوله زموږ استاد په حق کې دا عیب دی دغه مولا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې دې مطلب او مقصد دا دی چې دا سي ګناه سوکو کې بس دا مخ بور لتور کې او بازار کې به په هر باندې تور کوي چې مغه بور پسې وایي چې بیا دا کار نه کوي عبد الله بن سلام رضی الله عنه ایمان راوړ او جلیل القدر صحابي دی د تورات عالم وو هغه دی يهودي مولا له عبد الله بن سوریانو نیو وی اې د الله دشمن نه الله دې پورته کا چې لاس یې وشت نو حدیث کې راځي فاذا آیه الرجم تلوح د رجم هغه آیات لاندې چمکېدو پړکېدو نو حکم یې وکړو نو دا دواړه سنکار کړی شول په کانو باندې په ګټو باندې وویشتې شول مسجد نبوي سره خوا کې د مسلمانانو د صحابه کرامو جنازګاه وه نو په هغې کې دی سنکار شول نو په دې فیصلې باندې دی خفا او ناراض او شولې موړه دا آیات الله رب العالمین راولېږلو د تولی او د اعراض په یو معنا د دواړه په معنا د اوریدو سره راځي دا خو ظاهرا تکرار دی کلام د الله رب العالمین خو د ټولو کلامونو سردار دی په هغه کې خو تکرار او دوباره خبرې نه راځي یا د تولی تعلق د بدن او د جسد سره دی چې د بدن په اعتبار سره واوړېدل او اعراض کې دا وي چې زړونه مو واړول نو علما او عملا دواړه واوړېدل د الله د کتاب نه ذلك بأنهم او دویم سبب دا و چې د دروغو قصو هغه دې په دوکه کې جوړیو په غفلت کې پراتو او دا خیال او ګمان کول چې دا کومې قصې موږ له مشران جوړې کړې دا جوړ حق خبرې دي او مخکې سوره بقره کې درل تیر شو په آیات اتیایم کې چې دی ویلي لن تمسنا النار الا اياما معدوده یادې چې د دنیا ورځې زندگی ده ځکه دا هفته بار بار مکرریږي نو د ورځو په مقدار باندې د هر ورځې په مقدار به موږ له ورځ سزا ملایي نو ورځې به ور کیو بیا ورځو په دې کې به مشفق مسائل ذکر کیږي لکه څنګه چې مخکې حصہ کیو یو د الله رب العالمین وحدانیت او توحید په دلایل عقلیه او سره په دې آیات په لشتم کې ورپسې آیات په لشتم کې دا دویمه مسله به ذکر کیږي د کفارو د دوستۍ نه ممانعت هداي سره دوستی مکوي کافر په دوستۍ منی شي فیات اتشتم جو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین دارنګ درې په دې کې تخویف اخروی دی په آیات درسن کې به وایي چا چې عمل کړن فرض د قیامت باغوي دي او پنځم د نصارا او چې کوم شبهات او اعتراضونه نو دا غي مفصل جوابونه بکیږي د آیات درې دیشتم نه هغه کې با عبدیت او عجز د انبیاء کرام ذکر کیږي چې انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام عیسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام او بی بی مریم دا د الله بندگانو عاجزو او چون کې نصارا د نجران راغلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مناقشه او مناظره کوله د عیسی علیه السلام بارک اغلی الہ وی نو تفصیلی بیان د عبدیت د عیسی علیه السلام لکی په پنځه صفات سره او د دې د سوالات او اعتراضونو جوابات به یې پکې جو ګور بیبي مریم له الله به موسم میوي ورکولې زکریا علیہ السلام له الله به موسم اولاد ورکو په حالت د بډاوالي کې بچي او شو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مد الله رب العالمین په اذن باندې مړي ژوند کول برګي مرز والا چې کوم وړاندو هغه به جوړول دارنګ بی بی مریم له الله بغیر د خاوند او بغیر د نارینه نه اولاد ورکو عیسی علیه السلام بغیر د والد نه پیدا شو نو معلومه شو چې دی واقدار او اختیارمن نو خدایان نو دا د الله بندگانو شپږمه مسله به بیا ذکر کیږي په آیات یو شپږم کې اعلان د مباهله دی چې راځي مباهله وکړو ذکر د خیر تخصیصا کو ورنشر د الله رب العالمین په اختیار کې نه ذکر الله رب العالمین د خیر او د شر د دواړو مالک دی د دواړو خالق دی الله خالق كل شيء سورہ زمر کې وی الله پیدا کون کې د هر یو شی نه نو سوره قمر په اخر کې وایي ان کل شیء خلقناه بقدر هر یو شی مونږ په اندازه باندې پیدا کړی نو الله رب العالمین خالق او مالک د خیر او د شر دواړو دی خو ادبا د شر نسبت الله لنی کیږي امام ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وایي چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي د الله اسم اعظم او چت او لوی نو کله بند پاره باندې سوال کوي دغه سوال قبلي دعا چې غواړي نو دعا یې قبول ده هغه په دې آیات مبارکه کې چې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء او حدیث د سنن ابن ماجه کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله غ اسم اعظم په دریو سوراتونو کې دی په سوره بقره کې دا د سوره ال عمران او په سوره طه کې اهل علم یې موږ له ټول څه په دې دریو سوراتونو کې د الله اسم اعظم راغلی او په سوره طه کې راځي وعدم الوجود للحي القيوم نو اذا حي يا قيوم دا د الله رب العالمین هغه اسم اعظم دی او مخکې تاسو له ذکر شو ان اسم اعظم بارک څومره روایت راغلي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي د ټولو نه صحیح سند والا روایت پوری یو ګور ورځ یو دې شپې لاندې دي نو په جمی کې دې برعکس دي شپه الله په رس کې وردن نه کې رس په شپه کې وردن نه کې په یو کې ګرمي په بل کې سردي وتخرج الحي من الميت او روباسه تجوندی لره د مړینا مړه نسخه د هغې نه ژوندی انسان پیدا کو مړه هغې د هغې نه بچی رویستو یا د حی او د میت نه مراد دا دي د انبیاو نه کله کفار او نافرمان پیدا شي د کفار او د نافرمانو په کور کې انبیا پیدا شي وتخرج الحي من الميت او روباسه ته ژوندۍ لره د مړینا